الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحي القادر العليم البصير الشائع المريد ماتن رحمت الله علیه د لفظ د الله د پاره یو صفت ویلې الواحد د قدرت او د علم والا ده د سمع د بصور والا ده د مشیت او د اراده چښتن ده شارح رحمت الله علیه ولیکل لأن بداهه العقل جازمتنا بأن محدث العالم غرض د شارح رحمت الله علیه له تعلق د دې شرح نه هغه مختصر څلور غرضه دي. اول غرض هغه نقل اول غرض هغه نقل او ذکر د دلیل عقلیه ده په دعوی د ماتن رحمت الله علیه باندې دویم ذکر کوي یو بل دلیل دریم ذکر کوي بیا یو دلیل آخر څلرم ذکر کوي د فد سوال اول دلیل دا ذکر کړی ده چې کچیرته دغه عالم مشتمل وي په نمت بدیعه او په نظام محکمه او په افعال مستحسنه او په افعال متقنه وبنده نو بیا به الله متصف بذلک صفات وی لكن المقدم حق فتالي مثله نو دلیل بنا کړی دا په نمد دی قیاسی په نمد دی قیاسی استثنایی وضعی سره نو دسه دسه بویای چې کچیرته کچیرته دغه عالم آغا مشتمل وی په طرز عجیب بنده عالم مشتمل وی په نظام محکمه بنده عالم مشتمل وي په افعال متقنه او بندې عالم مشتمل وي په نقوش مستحسنه او بندې لکان الواجب متصفا بذالک صفات بیا به واجب سبحانه متصف په دې صفاتو باندې وي لكن المقدم حقنا مقدم خو حق دا ځکه موږ وینو چې دغه نظام مشاهده هغه په طرز عجیب بندې ده ځکه یو معمولي غوندې چت هغه بغیر له ستنو نه نسې ودرېدلی دومره هیکل عظیمه چې الله رب العزت بې ستنو ودرولی ده نو دا یو ناشنا طریقې بندې مشتمل ده او دا رنګه دغه نظام هغه نظام محکمه ده د ډېرې زمانې نه په دیوې طریقې بندې را روان ده او دا رنګه دا مشتمل ده په محکمو افعالو باندې او په خایسته نقوشو باندې نو طالب مثل دی دی وی معنی دا دا چې الله به متصف بذالک صفات وی ولې وې دی وجنا چې دغه سي نظام جوړول چې هغه په دې څلورو صفاتو باندې مشتمل وي طرز هم ناشناوي مضبوط او محکم وي افعال متقنه او نقوش مستحسنه وي هغه بدون د حیات نه نسی کېدلای دا میت نسی کولای دا بدون د قدرت نه نسی کېدلای په عجز سره نه کیږي بغیر له علم نه نسی کېدلای په جهل سره نه کیږي بغیر د سمع او د بصر او د مشیت او اراده نه نسی کېدلای نو خبره ظاهره سوله چې کچیرته دغه نظام مشاهد مشتمل په دې امور باندې وي نو الله به متصف بذلك صفات وي لكن المقدم حقنا فتالي مثله وجه د حقیقت د مقدمه او د حقیقت د تعلیم غ بیان کړه دویم دلیل دا ویلی ده چه الله تعالی د پاره به دغه صفات ثابتوی ولی که چرته د الله رب العزت د پاره دغه صفات نه ثابتوی نو چه حیات نه ثابتوی نو بیا به ثابتوی ممات ولی قاعده مناطقه او میزانینو دا ذکر کړی ده چه رفع د یو د نقیزینو هغه تقاضا دې تحقق دې نقیض یا اخر کړي ولې که چیرته یو نقیض لرې کې هغه بل نقیض ثابت نسی هغه مرفع سی نو بیا خو لازمیږي ارتفاع دې نقیضینو ارتفاع دې نقیضینو محاله ده نو دیو جنا چې کله یو نقیز لري کوي نو بل به خامخا ثابتيږي اوس د الله رب العزت د پاره چې حیات نه ثابتوي نو د دغې قاعدې تقاضا دا ده ممات به ثابتوې که علم نه ثابتوې نو جهل به ثابتوې چې قدرت نه ثابتوې والعیاذ بالله نو عجز به ثابتوې او چې هغه سمع نه ثابتوي نو ضد دې هغه ضد دې هغه سمواله به ثابتوي او څه بصر نه ثابتوې خو عمې به ثابتوې دغه سي اغا په مشیت او اراده کې چې مشیت او اراده اغا د د د پاره نه ثابتوې نو اضطرار به ثابته نو حاصل دا ده چې بیا د دې نقایص به ثابتوي ولې کنه دوی ثابتوي نه نقایص ثابته بیا خو ارتفاع د نقیزین راضی او دا محاله ده او نقایص د دې اغه ټول نقایص دي نو که چیرته دغه ثابت نه کې نو لازم به سي نقص فی جنابه تعالی تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا نو دام دلیل دی دی خبره ده چې د الله رب العزت د پاره به حیات هم ثابت وي د د د پاره به علم او قدرت هم ثابت وي الی غیر ذالک تاسو په پوه شئ دویم ډېر ښه دلیل څه چې دغه صفات به د الله رب العزت د پاره ثابت بوله ولې که دا نه ثابتوې نو د دې اضداد به ثابته یې که ته یایې چې زه نه دا ثابتوم نې اضداد ثابتوم بیا خو ارتفاع د نقیضینو راغله او ارتفاع د نقیضینو خو محاله ده نو چې دا نه ثابته یې اضداد یې ثابتوې اضداد د دې هغه ټول نقایص دي که نه ځکه چې حیات ختمه یې ممات به ثابته یې علم لرې کئ جهل به ثابت ئې قدرت لرې کئ عجز به ثابت ئې دا ټول نقائص دي نو بیا لازمیږي نقص فی جنابه تعالی تعالی الله الله خو له نقائصو نه منزه ده تعالی الله عن ذلک علوا کبیره نو ثابت سولا چې دغه صفات دی واجب سبحانه دی پاره ثابت دي په دوه دلایل خو څه پوه شوي عقلي دلایلو دریم دلیل دا ذکر کړي دریم دلیل دا ذکر کړي چې دغه صفات د واجب سبحانه د پاره ثابت دي ولی ویل انه وردا به شرع وكل ما هذا شانه فهو ثابت فهذا ثابت دا ثابت دی ولی ځکه په دې باندې شرع ورود کړی دا د الله تعالی د پاره لفظ د الحی قران کریم ذکر کړی دا الحي القيوم لفظ د قادر راغلی دا ان الله على كل شيء قدير لفظ د عالم راغلی دا لفظ د سميع راغلی دا لفظ د بصير راغلی دا نو هر شي چې په هغه باندې شرع ورود کړي هغه ثابت وي نو دا هم ثابت په دې خبره باندې پوه شئ خو په دې خبره سوال راغی هغه دا معترض یې چې صاحبہ شرع موقوفه ده په دې صفاتو باندې کچیرته حیات دی باری تعالی قدرت دی باری تعالی نه وای علم دی باری تعالی نه وای نو بیا به دغه شرع معرض دی وجود تراغلی و شرع موقوفه ده په دې صفاتو باندې اوس ته یې چې دغه صفات موقوف شول په شرع باندې دا صفات ځکه ثابت دي لانه ورد به شرعا وكلما هذا شانه فهو ثابت فهذه صفات ثابتتنا دا هم د الله لپاره ثابت دي نو زیام چې دا خو دور راغی ځکه شرع موقوفه وا بذالک صفات او دغه صفات موقوف کړه په شرع پورې نو دور راغی دور باطله مستلزم باطل لرنی مگر باطله نو توقف د دوی تر شرع پورې دا هم باطله نو دا دوه دلیل خو دې ټیک دي خو دا دریم دلیل د خوندور دلیل نه ده دی راغی لدینه جواب وک حاصل د جواب دا ده دی راغی لدینه جواب وک چې اصل کې صفات د باری تعالی دوه قسم دي یو هغه دی چې په یغه بند شرع موقوفه ده یو هغه دی چې په یغه بند شرع نه ده موقوفه لکه توحید دی باری تعالی دا د یو صفت ده چې شرع په دې بند نه ده موقوفه خو دا موقوف په شرع بند ده نو او ځینې صفات دی باری تعالی لکه کلام دی باری تعالی په دې بند شرع موقوفه ده نو اوس خبره دا ده چې موږ دا خبره وکړه چې ثبوت د دې په شرع باندې موقوف ده دا د بعضی صفاتو هغه صفات چې بیا هغه شرع په یغه باندې نه ده موقوفه نو توقف صرف د یو طرف نه راغی دا صفت موقوف تر شرع پورې سه خو هغه شرع له دغه صفت سره نه ده موقوفه هغه شرع چې موقوفه ده هغه له نورو صفاتو سره موقوفه ده نو ځینې صفات داسې دي چې له هغه سره شرع موقوفه ده هغه بیا موږ ثابتو عقلا هغه بیا په شرع نه دی موقوف نو توقف له دواړو طرفینو راغی کله یو طرف نه نه پوه پېدی کنه ځینې صفاتونه د سدي چې په یغو باندې شرع موقوفه ده لکه کلام دې باری تعالی سمع اوس چې په دې بندې شرع موقوفه شوله دغه صفات موږ په شرع نه موقوف کوو حتی یلزم الدور بلکې دا موږ ثابتوو عقلا خو بعضې صفات دسې دي چې هغه موقوف په شرع پورې دي خو شرع په هغه پورې نه ده موقوفه لکه توحید دې باری تعالی دا جواب د کړی ده خو لیکن خارجي اسانه بل جواب وکړي وایي چې اصل دور نه دراغلی ځکه دور الته لازمیږي چې له دواړو جانبینو نه توقف په یو جهت سره وي او دلته توقف من الجانبین بجهه واحده نه ده ځکه شرع موقوفه ده په دې صفاتو باندې من حيث الوجود چې وجود بغیر له دې صفاتو ناراضی نه او دغه صفات موقوف دي په شرع باندې من حيث الاعتداد چې دا خو په عقل هم معلومیږي لکه عقلي دلایل موږ او تاسو مخکې ذکر کړه خو معتد به کله ګرځي چې کله ته د شرع نه معلوم کې چې قران هم دغه سی ویل دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه سی ویل دي نو معتد به کله ګرځي چې هغه د شرع نه واخیستای شي نو لنډه دا ده چې شریعت دا موقوف ده شرع موقوفه ده لدی صفاتو سره من حيث الوجود وجود بغیر له دې نه راځي نه او دغه صفات موقوف دي په دې شرع باندې من حيث الاعتداد وجود بغیر له دې نه معرض دي وجود ته راځي په عقل معلومیږي لکه مخکې موږ عقلي دلایل وویل خو چې په شرع باندې موږ موقوف کړی دي دا لدی وجنه چې معتدن به وګرځي قابل اعتماد جوړ شي پوخ پیدلی نو لنډه دا سوه چې جهت یو نه ده له یو طرف نه توقف دا په یو جهت ده او له بل طرف نه توقف دا په بل جهت ده نو لهذا دور نه دراغلی نو اشکال او اعتراض وارد نسو تاسو په درس کې لګ لګ پوه شوي یو ما عقلي دلیل ویلې هغه په نمه د قیاسي استثنایی وضعي سره سو او دویم عقلي دلیل ویلې او دریم هغه نقلي دليل ته اشاره وکړه عقلي دليل يې ويلې چې لأنه ورد به شرع وكل ما هذا شانه فهو ثابت فهذا فهذه ثابتتنا او اخر کې د فر سوال وکړه الحي القادر هغه ذات چې هغه حي دا قادر ده د علم او د سمع والا ده د بصر والا ده الشائع المريد د مشيتو اراده والا ده لأن بداهت العقل جازمة ځکه عقل بداهة حکم کوونکی ده بأن محدث العالم چې پیدا کوونکی د عالم په دې طرز عجیبه والنظام المحکم او په دغه نظام محکم سره له دې نه چې مشتمل دي ما یشتمل علیه سره له دې نه چې مشتمل ده د مع ما یشتمل علیه سره له دې نه چې دا مشتمل ده په هغه باندې چې هغه عبارت ده له افعال متقنه، له مضبوطو افعالو نه او له نقوش مستحسنه، له ښایسته نقوشو نه، لا یکون بدون هذه الصفات، هغه بغیر له دې صفاتو نه نه شي کېدلی. علاوه له دې نه دا ده ان اضدادها چې که دا نه ثابتوي نو اضداد به ثابتوي ولې که هغه هم نه ثابتوي فیلزم ارتفاع النقیزین نو علاوه له دې نه دا داسې ازداد دي دې نقایص دي یجب تنزیه الله واجب د پاکوالی دی الله تعالی له هغه نقایصو نه و ایضا قد ورد شرع بها دریم دلیل و ایضا او دارنګه قد ورد شرع بها د صرف صغرا ته اشاره کوي کبرا متوی ده نو قیاس به دسې جوړوي لانها وردا بها الشرع وكلما هذا شانها فهي ثابته فهذه صفات ثابته نو اثبات د صغرا او کوي هغه آیتونه ورته راوړي کبرا ظاهريږي بیا خود خود به خود و ايضا او دارنګه قد ورد الشرع بها په دې باندې شرع ورود کړی دا وبعضها مما لا يتوقفو د فد سوال کی وبعضها بعضی په دې صفاتو کې مما د هغه قبلې نه دی لا يتوقفو چې موقف نه ده ثبوت د شرع عليها په هغه باندې فيصح تمسك نو صحیح د استدلال په شرع باندې فيها په دې صفاتو کې لکه توحید دی الله تعالی په خلاف د وجود د صانع او د کلام د الله تعالی نه ونحو ذلک یا د دې امثال مما یتوقف ثبوت الشرع علیه چې په هغه باندې شرع موقوفه ده چې بیا نه صحیح کیږي دغه دلیل ځکه بیا دور لازمیږي نو د هغه بعضې صفاتو لپاره صحیح ده د بعضو لپاره نه ده صحیح خو خارجي جواب وکړي چې نه د ټولو لپاره صحیح ده ځکه جهت د توقف یو نه ده د یو طرف نه توقف په یو جهت سره ده او د بل طرف نه توقف دا په بل جهت سره ده